دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل د خلکو نظرونه او اندونه را واخلم. نن مو موضوع ده د افغانستان حکومت اسلامي ده که کفري؟ تر څنګ مې یو ځوان شاه زلمی ولاړ دی، لومړی خو ده ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ګرانه که ځان را وپېژنې. زما نوم عبدالله ده. عبدالله صاحب! ستاسې په نظر باندې د افغانستان حکومت اسلامي ده که کفري؟ د افغانستان حکومت خو دا خو معلومه خبره ده چې کفري ده ځکه چې په ماانزل الله باندې هغې باندې عمل نه کېږي او ډېر مسلمانان د هغو بېعزتي کېږي او همدا رقم فحاشۍ او عریانۍ او هر څه هغه چې وښیې نو په دې کښې دي او همدا رقم د بوش او د اوباما او د کفارو په هغې کښې نظریې چلېږي او همدا رقم کفارو او مرتدینو او همدا رقم ظالمانو نه په کښې همکاري اخېستل کېږي او په هغې کښې په هغې کښې په مسلمانانو باندې بمباریانې کېږي او په همدا رقم باندې چې شرابونه او همدا رقم فحاشۍ او قسما قسم همدغه رقم چې په هغې کښې همدغه قسم فحاشۍ پکې ازادې دي او ډول سورنۍ او همدا رقم د الله سره نافرمانۍ چې ده په هغې کښې ازاده ده او دا خو معلومه خبره ده چې کفري حکومت ده جزاک الله ډېره مننه جزاک الله خیر بارک الله فیک السلام علیکم ورحمت الله درنو اورېدونکو له یو بل ورور نه نظر اخلم چې اساسي قانون په دې کښې چلېږي او بل جمهوري قانون په دې کښې چلېږي نو دې ته به مونږ هغه اسلامي قانون ویلی شو چې په دې کښې د الله ربالعزت قانون چلېدی نو د الله ربالعزت قانون په کښې نه چلېږي اساسي قانون په کښې چلېږي او جمهوري قانون په کښې چلېږي د دې وجې نه چې دا کفري قانون دی جزاک الله مننه السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمة الله وبرکاته درنو اورېدونکو غواړم چې له یو بل ځوان څخه په دې اړه باندې نظر واخلم السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستاسې نوم زما نوم احمد احمد صاحب ستاسې په نظر باندې د افغانستان حکومت اسلامي دی که کفري درنو اورېدونکو! غواړم د نورو ځوانانو نظرونه هم په دې اړه باندې را واخلم. تر څنګ مې یو ځوان چا زلمی ولاړ دی. لومړی خو ته ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ګرانه که ځان مو را وپېژنئ. زما نوم فاروق دی. ستاسې په نظر باندې د افغانستان حکومت اسلامي دی که کفري؟ دا د ډېرو وجو نه کفري دی. یوه وجه یې دا ده چې د دې حکومت چې دی دا جمهوریت حکومت دی او بله وجه یې دا ده چې دا ټول قانون چې دی دا د امریکې دی دلته دلته د دو داسې قانون نه دی چې ځان ته اسلامي وایي خو اسلامي نه دی کفري دی اسلامي جمهوریت نه دی دا کفري جمهوریت دی دا په دې وجه باندې کفري دی چې امریکا اوباما څه ووایي نو هغه به تطبیقېږي او دا خبرې به په کې نه منل کېږي چې دا د قرآن خبره ده او دا د حدیث خبره ده، دا په کې نه منل کېږي او قاضیان چې دي که نه دوم په دې باندې فیصلې نه کوي چې دا د اسلامي په قانون باندې فیصلې وکړي نو دا په جمهوریت باندې فیصله کوي اوس یو سړی اوس جیل ته تللی نو دا ورته د جمهوریت په فیصله باندې دا اوس دومره قید ورکول شو جزاک الله ډېره مننه جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمتالله حکومت دی ځکه چې دا وایي چې موږ جمهوریت قانون لرو جمهوریت او اسلام دا دواړه متضادین دي دواړه یو د بل ضد دي نو دا هېڅکله اسلامي نه شي کېدلی جمهوریت د اسلام متضاد دی نو دا حکومت چې دی دا کفري حکومت شو کفري قوانین لري، قوانین یې د اسلام ضد دي، د قرآن ضد دي، د سنت ضد دي، په همدغه اساس باندې دا یو کفري نظام دی، په هېڅ اساس باندې دا اسلامي نه شي کېدلی، ځکه چې دې کښې د کفر قوانین همدلته تطبیقېږي. جزاک الله مننه. جزاک الله خیرا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. له یو بل ورور سره غواړم خبرې وکړم په همدې اړه د ده نظر را واخلم چې دی څه نظر لري د افغانستان د حکومت په اړه باندې السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته لومړی که ځان مو را وپېژنئ محمد مې نوم دی محمد صاحب ستاسې په نظر باندې د افغانستان حکومت اسلامي دی که کفري زموږ په نظر باندې د افغانستان موجوده حکومت د کفري نظام د کفري حکومت او وجې یې خو ډېرې دي خو دغه وجه یې اولنې وجه ده چې دلته فیصلې په شریعت باندې نه کېږي په طاغوتي نظام باندې کېږي ټول دا په انتخاباتو باندې دا حکومت جوړ شوی دی انتخابات د شرعي نظر ځخه دا د اسلام خلاف کار ده شریعت کښې دا چې څوک غلا وکړي د هغه د خلاف کاټېږي او دلته جېل و بندیخانې ته ځي او که څوک شراب وخوري په هغه باندې درې ول په اسلام کښې او دوی درې نه ورکوي دوی او چې څوک زنا وکړي هغه باید رجم شي او ټول شیان دې بس قید ورکړي او جېل ورکړي جېل دې بیا یې نو شریعت کښې دا نه شته دا شیان د دې قانون چې ده دا د دې د نظر په رایه باندې جوړ شوی ده او د دې د یو فکر د نصوص په دې کښې نه شته د دې نظام ځکه کفري ده جزاک الله مننه جزاک الله خیرا السلام علیکم غواړم په دې اړه باندې د یو بل ځوان نظر راولم السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ګرانه که ځان مو راوپېژنئ اسمه ابوبصیر است ابوبصیر صاحب ستاسې په نظر او اند سره د افغانستان حکومت اسلامي دی که کفري برادر مجاهد اسلامی کن نیست چرا که اینا حکم الله را جاری نمی کنه این حکومت حکومت کفر است به خاطر از این ما دلیل میگیریم که اگر یک دوز دوزی بکند باز الله می فرماید که شما این را سنگسار بکنید سنگسار کنید که بخاطر که دیگه کس زنا نکند این میگیره او را بندی میکنه باز بعد از یک چند وقت دیگه باز یک واسطه پیدا میشه یک کم پول رشوه میده باز او را خلاص میکنه باز میره مو کار خود ادامه میده ولی دلیل ما میگه که اینا کافر است صلاحالدین صاحب ستاسې په نظر باندې د افغانستان حکومت اسلامي دی که کفري؟ یاره د کفر نښې او دغه یې ډېر دي ثبوتونه او دلیلونه لکه دا خو کافر دی په دې باندې هر سړی پوهېږي لکه خلک په دې کافر کېږي چې د کفارو سره تولي جوړ شي د مسلمانانو په خلاف باندې او بل د الله جل شانه د قانون په خلاف یې خپل لکه ځان ته اساسي قانون جوړ کړی خپلو ګوتو باندې جوړ شوی قانون باندې فیصلې کوي د الله قانون ته یې شا کړې ده او نو په دغې وجې باندې دا مرتد دی او کافر دی او پارلمان دی او لویه جرګه ده او مشرانو جرګه ده ولایتي شورا ده دغه چې دا بس لکه په سلسله وار قسم باندې دوی لکه ترتیب جوړوي او ولې لکه پارلمان ته وړي بیا یو لویه جرګه تصویبوي بیا لکه ولسمشر ته وړي دا دوی لکه بیا یو ځان ته یو قانون جوړ کړي په یوه مسله باندې چې د څو خلکو د خپرونې په دې برخه کې غواړم چې د یو مولوي صاحب خوا ته ورشم او د ده نظر را والم د قرآن او سنت په رڼا کې چې د افغانستان حکومت اسلامي ده که کفري مولوي صاحب محترم السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم مسلمانان ورونو چې یا رب العالمینه موږ خو چا نه وو خبر کړي، موږ خو دې مسلې نه خبر نه وو، نو د افغانستان حکومت عزتمندو مسلمانانو وروڼو دا یو کفري حکومت دی، دا اسلامي حکومت نه دی، بلکې دا یو مرتد حکومت دی، د اصلي کافر نه هم د د مرتد ارتداد هغه اغلظ وي، لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتم جز کښې دا خبره راوړې ده چې وکفر الردة اغلظ بالاجماع من الکفر الاصلي. د اصلي کفر نه د مرتد کفر دا ډېر غلیظ دی، نو د افغانستان کفر دا د امریکې کفر نه ډېر غلیظ دی، همدغه شان د افغانستان کفر دا د برطانیې کفر نه ډېر غلیظ دی، په دې باندې شیخ الاسلام اجماع نقل کړه. همدغه شان عزتمنو مسلمانانو! دا خلک چې دوکه کېږي او افغانستان ته اسلامي ملک وایي دا ولې؟ دا ځکه وایي چې بعضې افراد د افغانستان هغه لمونځونه هم کوي، روژې هم نیسي او بعضې داسې ظاهري اعمال کوي، لکه په دې باندې د قرآن کریم ایتونه ګواه دي، په دې باندې احادیث، هغو نه دا خبره معلومېږي، اقوال د صحابه وو همدغه شان اجماع د امت او نور ډېر دلایل دي په دې د افغانستان په کفر باندې زه به ترې صرف او صرف یو څو دلایل را واخلم او نور به چې کوم دی هغه تاسو ته پرېږدم چې بیا تاسو په هغې کښې تلاش وکړئ او خبره ولټوئ اول دلیل د افغانستان دا دی چې د افغانستان قانون دا اساسي قانون دی او وضعي قانون دی د الله رب العالمین د قانون مقابله کې دی خپل یو قانون وضع کړی دی او په دې باندې فیصلې کوي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ان الحکم الا لله فیصله حق دا صرف او صرف د رب العالمین دی نظام به د رب العالمین چلي خو لیکن د افغانستان په دې ملک کې اسلامي قانون نه چلېږي اساسي قانون چلېږي لکه د دې ګواه او شاهد هغه تاسو ته ښه پته شته خو لېکن بیا هم د اساسي قانون بعضې عبارتونه واورئ د دې اساسي قانون په سریزه کښې او مقدمه کښې لیکلي دي وایي دا نظام تعریف کوي چې دا موږ کوم مقصد دپاره جوړ کړو نو په دې کښې یوه خبره یې دا کړې ده چې د خلکو پر اراده او دموکراسۍ ولاړ نظام د تاسیس لپاره وایي موږ دا قانون تصویب کړو خلکو په اراده او په دموکراسۍ ولاړ نظام دا یو عبارت شو دویم عبارت په دویم فصل کښې شپږ پنځوسمه ماده کښې دی لیکلي دي وایي د اساسي قانون د حکمونو پیروي او د قوانینو اطاعت او د عامه نظم او امنیت رعایت د افغانستان د ټولو خلکو وجیبه ده. دا وګړو د ټولو خلکو باندې اساسي قانون رعایت او دا منل دا لازم دي. همدغه شان پېنځم فصل او نويمه ماده کې ویلي چې د ملي شورا په واکونو کې دا خبره کړې ده چې د قانون تصویب، تعدیل او لغوه کول یعنې دی د قانون وضع کولو صلاحیت ملي شورا ته ورکړی دی نعوذ بالله من ذلک او قانون الله رب العالمین په خپل کتاب کې فرمایي چې ان الحکم الا لله اوس تاسو فیصله وکړئ چې ایا دا کفري قانون دی او که نه دی او د کوم ملک چې دا قانون وي هغه به بیا اسلامي څنګه شي زما عزتمندو دویمه وجه په دې کښې دا ده په افغانستان کښې ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون الله رب العالمین وایي وایي څوک چې په ما انزل الله باندې فیصلې ونه کړي دغه خلک کافران دي، معاذالله څه شی دی؟ معاذالله دوه شیان دي، یو قرآن دی او بل حدیث دی. حالانکه تاسو دې اساسي قانون خبره ته غوږ شئ، د سترې محکمې باره کښې وایي، یو سل او نولسمه ماده کښې وایي، اووم فصل له قضا کښې وایي، په دې اساسي قانون او نورو قوانینو کښې له راغلي نصوصو سره سم حق او عدالت تأمین او د قضا وظیفه به په بشپړ امانت، صداقت، سرته دا مونږ رسوو. دغو سوپر اساسي قانون قضاو په څه کوو اساسي قانون باندې به کوو فیصلې به په اساسي قانون باندې کوو همدغه شان په دې کتاب کښې دې اساسي قانون کښې چې کومې خبرې راوړي دي دولت به څنګه چلوو اساسي قانون مطابق جمهور رئیس به څنګه ټاکل کېږي اساسي قانون مطابق ملي شورا به څنګه ټاکل کېږي اساسي قانون مطابق دغه شان لویه جرګه دغه شان قضا دغه شان اداره دغه شان د اضطرارت حالت دغه شان تعدیل په قانون کښې دغه شان متفرقه حکمونه او انتقالي حکمونه دا ټولې خبرې او فیصلې دا ټولو په څه کېږي په اساسي قانون باندې به کېږي او الله پاک فرمایي چې فاولئک هم الکافرون دغه خلک کافران دي له دې وجې نه افغانستان حکومت دا کافر شو عزتمندو بله وجه دا ده درېیمه وجه هغه د افغانستان قانون دا ده چې د افغانستان قانون دا په نشنلیزم باندې بنا دی قوم پرستۍ باندې بنا دی وطن پرستۍ باندې بنا دی او نشنلیزم دا کفر دی د تمنو دا د سیکولریزم یو رکن دی لکه تاسو دې ته لږ غوږ شئ درېیم فصل کښې لیکلي دي وایي جمهور رئیس باره کښې چې دا به افغانطبع وي دا به افغان وي څلورم فصل کښې لیکلي د وزیر په باره کښې یو اویایم ماده کښې وایي چې دا به افغانې به وي پېنځم فصل کښې لیکلي اتیایمه ماده کښې چې د ملي شورا غړي دا به چې کوم دی افغانان يي د سترې محکمې باره کې په یو سلو اتلسمه ماده کې دا لیکلي دي چې دا به افغانان وي ټول نېشنلېزم او نېشنلېزم چې کوم دی دا طاغوت دی دا کفر دی د دې وجې نه د افغانستان قانون هم کفر دی او د افغانستان حکومت دا هم یو کفري حکومت دی څلورمه وجه په دې کې دا ده چې الله رب العلمين په خپل پاک کلام کښې فرمايلي دي ولن ترضی عنک اليهود ولا النصارا حتی تتبع ملتهم او د افغانستان د حکمرانانو او د افغانستان د مشرانو نه تاسو ته معلومات دی چې دا د یهودو نصارا مشران بلکل دې نه راضي دي دلته چې کوم صدر منتخب کېږي دلته چې کوم بادشاه منتخب کېږي هغه د هغه ځای نه اول منظور شوي بیا دلته منتخب کېږي دا څه پټه خبره نه ده په دې کښې زه نور تفصیل کول نه غواړم بله وجه د افغانستان د کفر دا ده چې الله رب العالمین فرمایي ومن یتولهم منکم فانه منهم چا چې په تاسو کښې موالات دې کافرو سره وکړو نو دا هم د دوی د ډلې نه دی د دې آیت کښې لږ شان تاسو تفسیرونه واورئ د امام طبري رحمه الله په دې کښې وایي فهو من اهل دینهم و ملتهم همدغه شان بل یو مفسر وایي وایي فهو کافر منافق دا کافر هم دی منافق هم دی همدغه شان بل عالم وایي وایي وان کان الخطاب للمسلمین فهو اخبار بأنه کافر منهم همدغه شان امام قرطبي فرمایي چې فإنه منهم معنا څه وایي بین تعالی ان حکمه کحکمهم د دې سړي حکم هم دغه کفارو په شان دی او د افغانستان د حکومت موالات د کافرو سره دا هم څه پټه خبره نه ده په دې باندې زه نور تفصیل کول نه غواړم همدغه شان بله وجه هغه په دې کښې د کفر هغه دا ده چې دلته هر کفر ته ازادي ده افغانستان کښې هر يو کفر ته ازادي ده او که تاسې نه منئ لږ شان غوږ شئ دې اساسي قانون ته لومړي فصل په دویمه ماده کښې دا لیکلي دي چې د افغانستان خپل دین اسلام دی خو د اسلام نه علاوه د نورو ادیانو پیرویان وایي هغوی ته د خپل دین بلکل مکمل اجازت دی چې هغوی په دې باندې عمل وکړي لومړی فصل دویمه ماده ده همدغه شان په یو سلو دوه ویشتمه ماده کښې دا لیکلي دي وایي محکمې د اهل تشیع لپاره په شخصیه احوالو پورې مربوطو قضاوو کښې د تشیع د مذهب حکمونه د قانون له احکامو سره سم تطبیقوي چا سره د تشیع د مذهب حکمونه یعنې هغوی ته هم په کښې ازادي ده او لږ مخکې وخت کښې بیا په کښې وایي وایي په نورو دعوو کښې هم که په دې اساسي قانون یا نورو قوانینو کښې حکم موجود نه وي، محکمې قضیه د دې مذهب له حکمونو سره سم حل او فصل کوي. نو ګوره شیعتوب ته هم په کښې اجازت دی، نورو ادیانو ته هم په کښې اجازت دی، یهودیت ته هم په کښې اجازت دی، نصرانیت ته هم په کښې اجازت دی، دغه شان هر کفر ته په دې قانون کښې چې کوم دی اجازت دی، نو دې وجې نه دا حکومت چې کوم دی دا کفري حکومت دی. بله وجه په دې کښې دا ده چې د افغانستان حکومت دا د مسلمانانو په خلاف باندې کافرو سره ولاړه ده او دا خبره هم د چا نه پټه پاتې نه ده لکه تاسو نه ګورئ چې د افغانستان حکومت د خلافت اسلامي په خلاف باندې د یو څو ډالرو باندې مین جاسوسان همدغه شان د یو څو پیسو لپاره ځان وژونکي اربکیان ملي اردو ملي امنیت همدغه شان دا نور تالیسټي فوجیان دا د اسلامي خلافت په خلاف باندې ټولو نه مخکې دی راځي د کافر او د انګرېز نه مخکې دی راځي اصلي کافر نه مخکې محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په دې باندې اجماع نقل کړې ده چې دا سبب د کفر دی د ټول امت په دې باندې اجماع ده چا چې د مسلمان په خلاف باندې د کافر مدد وکړو دا سړی کافر شو او تاسو ته پته نه شته عزتمندو مسلمانانو وروڼو تاسو نه هغه مسلمانانې پېغلې خویندې هېرې دي چې هغه د باګرام په جیلونو کښې پرتې وي او دوی انګرېزانو ته حواله کړې دې نه بله غټه خبره به د مسلمان په خلاف کافر سره د مدد هغه څه شی شي؟ د دې وجې نه زمونږ دا ملک دا د کفر ملک دی. بله وجه د هغه د دې د کفر دا ده چې افغانستان حکومت تحلیل الحرام و تحریم الحلال کوي چې حلال شي حراموي حرام شي حلالوي لکه تاسو وګورئ دا جمهوریت ووټونه حرام شریر الله رب العلمین حرام کړي دي خو لیکن په درېویشتمه ماده کښې لیکلي دي وایي د افغانستان اتباع د انتخابولو او انتخابېدلو حق لري دا خبره یې کړې دا حرام شریر دوی جایز کړي دي همدغه شان بله خبره یې دا کړې په اووه ویشتمه ماده کښې وایي هېڅ یو عمل جرم نه ګڼل کېږي خو د هغه قانون له مخې کوم چې نافظ وي وایي نور هېڅ شی جرم نشته که هر څه سړی وکړي هغه جرم نه دی او د دې په خلاف باندې عزتمند او جهاد ته وګورئ جهاد په کښې بند دی جهاد نوم هم نه شي اخستلی همدغه شان اسلامي نظام مطالبه په اسلامي نظام باندې فیصله کول د دې خو بلکل سره نوم هم نه شي اخستلی همدغه شان غنا ټنګ ټکور شراب وغیره دا ټول شیان حرام شیان هغې حلال کړي دي او حلال شیان دا حرام کړي دي او په دې باندې هم د امت اتفاق دی او اجماع ده چې دا سړی په دې باندې کافر کېږي بله وجه دې دا د عزتمنو د کفر څنګه چې په همدغه ملک کښې قرآن کریم وسېځلې شو، په همدغه ملک کښې د نبي علیه الصلواة والسلام بېعزتیانې وشولې او په همدغه ملک کښې د اسلام د شعائرو توهین کېږي او دې ملک هېڅ هم ونه کړه، که چېرته دا اسلامي ملک وی دې به څه لږ بدله اخستی وی او دې به په دې باندې څه ښکاره کړی وی خو لېکن دې ملک هېڅ هم ونه کړه معلومېږي دا چې دا کفري حکومت دی بله وجه دې دا ده چې اسلامي حکومت کښې او اسلامي نظام کښې حدود جاري کېږي او کوم ملک کښې چې حدود نه جاري کېږي دغه چې کوم دی دا کفري حکومت دی لکه افغانستان کښې د کوم غل نه لاس کټ شوی دی افغانستان کښې په کوم ځاني باندې حد هغه قایم شوی دی افغانستان کښې کوم شرابي ته چې کوم دی کوړی ورکول یې شوي دي همدغه شان اوپسې واخله داسې نور نو دې وجې نه دا یو کفري حکومت دی بله وجه دا ده عزتمندو چې د اسلامي دولت خپل شرطونه دي اسلامي دولت خپل شرطونه يي هغه شرطونه په افغانستان کښې بلکل نشته لکه مثال په طور زه صرف يو دې بيانوم د اسلامي دولت امير خپل صفات دي چې دا صفات به په کښې يي لکه مثال اول دا چې امير دې کښې دا صفت به دا به عالم به وي نو آيا اشرف غني عالم دی دویم دا چې دا به قریشي وي، آیا اشرف غني قریشي دی؟ درېیمه دا چې دا به شجاع وي، آیا اشرف غني شجاع دی؟ دا خو دومره بزدلې ده چې اوباما ورته او مخکې اوباما او اوس چې کوم دی هغه نوی ټرمپ چې کوم ټاکلی شوی دی، هغه چې ورته یو ټېلېفون وکړي، په یو ټېلېفون باندې دا زرګونه مسلمانان شهیدان کوي او زرګونه مسلمانان چې کوم دی هغې ته ورکوي. بل د اسلامي دولت شرط دا دی، چې د دوی د امیر ټاکلو خپلې طریقې دي چې پخوانی خلیفه بیا ټاکي یا به اهلالحل والعقد دی بیا ټاکي ایا اشرف غني په دې طریقې سره ټاکلی شوی دی همدغه شان نور پسې را واخله دا خو تاسو ته هم پته ده چې اشرف غني په نوم باندې هسې ځان ته مسلمان وایي خو یو نصراني او یهودي نژاد سړی دی دا بلکل په دې کښې دا شرطونه بلکل نشته د افغانستان حکومت کښې د اسلامي دولت شرطونه په کښې نشته دې وجې نه دا کفري حکومت دی او له هغې دا خبرې دې باندې اجماع را ولې چې فانه ردة صریحه دا صریحي مرتد کېدل دي او په دې باندې سړی کافر کېږي او مرتد کېږي او د اسلام نه پرې سړی خارجېږي نور هم ډېر زیات دلایل دي عزتمندو خو دا مې موږ نمونې خروار یو څو دانې مسایل تاسو ته بیان کړه یو څو دلایل مې ته بیان کړه چې په دې وجوهاتو د وجې نه د افغانستان حکومت چې کوم دی هغه کافر حکومت دی او صرف په یو بعضو افرادو په مونځونو باندې یا روژو باندې چې کوم دی هغه دوکه کېدل نه دي په کار د دې وجې نه په دې حکومت کې دا خلک چې څوک کار کوي په هغې باندې دې هم پټه نه چې دا د یو کفري حکومت رکن دی په دې کې کار کول په دې کې عسکر جوړېدل په دې کې معلمي چې کوم ده هغه هم ناجایز ده په دې کې ډاکټري هغه هم ناجایز ده په دې کې انجینري هغه هم ناجایز ده په دې کې هر یو کار کول هغه ناجایز دی عزتمندو نو دې وجې نه او دا ټول کفر دی، په دې باندې سړی کافر کېږي چې په دې باندې مستقل بې هر یو ته بس حاجت دی او ضرورت دی. نو دې وجې نه امید دی چې ستاسو هم پرې څه نه څه ذهن خلاص شوی وي او نور ان شاء الله تاسو په دې کې مزید مطالعه یې وکړئ. خلافت اسلامي دا رېډیو دې دا نشریات تاسو تعقیبوئ، نو تاسو به ان شاء الله ډېر د دین مسایلو نه او عقیدو نه به چې کوم دی خبر به شئ ان شاء الله وخت په وخت باندې دا یو څو خبرې مو وکړې. او په دې باندې تاسو ښه فکر وکړئ او سوچ وکړئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين مولي صاحب له تاسې ډېره مننه جزاک الله خیرا جزاک الله خیر تاسو نه مننه چې تاسو مونږ ته ټیم را کړه جزاک الله خیرا بارک الله فی عمرک درنو اورېدونکو دا وه زمونږ د دې اونۍ پوښتنه هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي او خپرونه به مو د پیل نه تر پایه را سره اورېدلې وي خو زما شاعر د الله په لار کښې په جنګ مئين ځکه نو د غش او مردکو په شغار کښې ورک دی ستا شاعر د ګودر لېونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتذله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې ښويوي خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر په خپله سرښندنه د مؤمنو تورسريو په سر د حيا لوپټې ښوروي ستا شاعر که د رباب ترنګ کښې خوند ګوري خو د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، سترګورو، قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر يي د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوري له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره. د هرې جمعې په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ نوي اف ام څخه. بیت باندې طرحیه مشاعره کوو او یو انقلابي بیت هغه ورته طرحه ټاکو او په همغې باندې بیا ملګري نو شعر لیکي نننۍ مشاعره مو هم په همدغه اساس ده نن هم ملګرو یو بیا د دغه مشاعرې لپاره طرحه ټاکلی دی بیت هغه دی چې وایي چې توره او قرآن مې کړ لاسونو کښې اوچت چې توره او قرآن مې کړ لاسونو کښې اوچت بیرغ د خلافت مې کړ اوس غرونو کې اوچت چې په همدغه ځمکه زموږ څڼورو غازیانو ملګرو د ګلونو کر کړی دی او د نننۍ مشاعرې طرحه هم همدغه ده په همدغه طرحه به ملګري خپل لیکلي شعرونه را واړوي پیل به یې د مولوي صاحب عاصم څخه وکړو. مولوي صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وړاندې کړو. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله ملګرو لیکنې کړي دي او مونږ هم د اورېدونکو لپاره چې الله پاک د هغوی په زړونو کښې د اسلامي خلافت مینه واچوي او او په پاکه سپینه مینه یې چې اور ته غېږه ورکړه په پاکه سپینه مینه یې چې اور ته غېږه ورکړه ساتو به هغه ښکلي تل په زړونو کښې اوچت ډېر لوړ او د جګو سترګو ژوند دی همېشه توره نېزه کې د جګو سترګو ژوند دی همېشه توره نېزه کې یادګار د تېر تاریخ دی په جنګونو کښې اوچت ښکارېږې لکه شي چې سرو ګلونو کې وچاڼ وي. ډېر خوندور دی، بیا یې ووایه، ډېر زیات بیا یې ووایه، څنګه؟ زمونږه فدايي مونږ ته د اور په سرو لمبو کې ښکارېږي لکه شي چې سرو ګلونو کې وچاڼ وي او د ژوند هره لحظه کې چې د رب په نظر خیال کړي د ژوند هره لحظه کې چې د رب په نظر خیال کړي همغه دي دنیا په نظرونو کې اوچت ډېر خوندور دی او اغزی یې مجاهده ته د هر کافر د سترګو اغزی یې مجاهده ته د هر کافر د سترګو ښه نوم دې په تمام جهان نومونو کښې اوچته او په سپین زړه مې رپېږې تور بیرغ د خلافت په سپین زړه مې رپېږې تور بیرغ د خلافت په سپین زړه مې رپېږې تور بیرغ د خلافته په مهر نبوت یې په رنګونو کې اوچت ډېر رڼ ډېر رڼ په مهر نبوت یې په رنګونو کې اوچت د جګو سترګو ژوند دی همېشه توره نېزه کې یادګار د تېر تاریخ دی په جنګونو کې اوچت د تیږې په بالښت د سنګرونو کې خوب زده کړي که غواړي هلته ژوند په جنتونو کښې اوچت دا و مولوي صاحب عاصم چې تاسو ته یې ډېر خوندور کلام در واورېده او رښتیا هم په طرح یې ډېر رنګین ګلونه کرلي وو او ډېر ډېر ډېر څه پکې وو مولوي صاحب قلم دې همداسې له رنګ او شرنګه ډک اوسه خوشحاله اوسې ژوندي اوسې قدرمنو اورېدونکو د څېړۍ ستوري نننۍ مشاعرنو په دغه طرحه ده چې چې توره او قرآن مو کړ لاسونو کښې اوچت بیرغ د خلافت مو کړ اوس غرونو کښې اوچت نو په همدغه طرحه ملګرو شعرونه لیکلي دي اوس عبدالله حسان ته نوبت ورکوو چې حسان صاحب را ته په همدغه بیت لیکل شوي بیتونه زمزمه کړي حسن صاحب تاسو ته سلام علیکم ورحمت الله وعلیکم سلام ورحمت الله خوشحاله اوسئ ځان صاحب ستاسو ښکلې طرحه ښکلی بیت و چې زمونږ مخ ته مېښی و په هغې باندې مونږ هم بیتونه لیکلي دي چې توره او قرآن مې کړ لاسونو کې اوچت بیرغ د خلافت مې کړ اوس غرونو کې اوچت الله دې وکړي چې ستاسو او د ملګرو خوښ شي مناجات هم وو، دعا هم وه، هر څه وو، ډېر څه په کښې وو، انقلابونه هم په کښې وو، تکبیر نارې هم په کښې وې، هر څه په کښې وو. قدرمنو اورېدونکو! تاسو عبدالله حسان ته غوږ وئ او د نننۍ څېړۍ سوري مشاعرې رنګ یو څه بدل دی او هغه دا چې د ملګرو د دې مشاعرې لپاره طرحه ټاکلې وه او طرحې لپاره یې نو هغه بیت چې توره او قرآن مې کړ لاسونو کې اوچت بیرغ د خلافت مې کړ اوس غرونو کې اوچت په همدغه ځمکه ملګرو رنګین ګلونه وکرل او کرلي یې دي له دوی به دغه نور شعرونه هم اورو او د راتلونکې مشاعرې لپاره مو د مولس واسم بیت انتخاب کړی دی مولس واسم وایي چې موښکې ګریوانونو کې پرتې دي چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي دغه بیت باندې به انشاءالله ملګري شعرونه لیکي او په راتلونکې مشاعره کې به په همدغه بیت ترهیه مشاعره لرو هغه ملګري چې ښارونو کې پراته دي او لرې ساحو او منطقو کې دي او هغوی موږ سره ډېره زیاته مینه لري د هغوی د مینې تودوخه موږ احساسوو په ځانګړي ډول د څېړې سوري مشاعرې سره بلا زیات د مینه والو زړونه تړلي دي او ډېر زیات شاعران چې دي دغه مشاعره په ډېره مینه اوري او زمونږ هدف او هڅه هم دغه وي چې دغه شاعران نور د دې شاعرانو قلم نور دغه ویده ملت را ویښ کړي د محکوم ولسونو ته د ازادۍ او د د د د شریعت اذانونه په غوږونو کښې وکړي نو له شاعرانو ملګرو مو هیله ده چې په همدغه بیت باندې په همدغه طرحه خپل قلم وعظ مو یي او شعرونه ولیکي مونږ ته یې رارسېدل اسانه دي انشاءالله په نېټ کښې زمونږ ادرسونه موجود دي ټلګرام کښې همداراز د فېسبوک پر پاڼه مونږ خپل ادرسونه لرو په همغې کښې یې راسره شریکولی شي په غږیزه بڼه او همداراز په لیکلي شکل تر مونږ رارسېږي انشاءالله او مونږ کوشش کوو چې ستاسو رالېږلي لیکل شوي شعرونه هم د څېړۍ سوري مشاعره کښې ځان سره واخلو نو باید درته یو ځل بیا ووایم د راتلونکې مشاعرې لپاره مو د مولوي سباسین دا بیت ټاکلی دی چې چې مو اوښکې ګرېوانونو کښې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کښې پرتې دي په همدغه بیت به راتلونکې مشاعره کښې ملګري لیکل شوي شعرونه څه دلته راته را اوروي او څه به یې هم رالېږي په لیکلي شکل قدرمنو اورېدونکو اوس نو هم نوبت رسېږي استاد فردوس بهار ته بهار صاحب هم د همدغې بیت په همدغه ځمکه د ډېرو رنګینو ګلونو کر کړی دی بهار صاحب هم د خپلو خوږو بیتونو له ویلو په داسې وکړي نو بهار صاحب تاسو ته خو لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم بیا ستاسې کلام اورو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ځان زه هم خپل سلامونه تاسې ته او د رب لپاره مینه محبت دی ورورولي ده. څنګه د رب لپاره مینه محبت دی ورورولي ده. د رب لپاره مینه محبت دی ورورولي ده مثال د اخوت مو مثالونو کښې اوچت شي. ډېر خوندور ماشاءالله ډېر په زړه پورې. د رب لپاره مینه محبت دی ورورولي ده مثال د اخوت مو مثالونو کښې اوچت او څه وي به نظامونه د کفارو طاغوتي. څنګه څه وي به نظامونه د کفارو طاغوتي. په دینونو کښې اوچت شي او شفق صاحب وایي مظلوم مسلم امته رب مو خلاص کړه له کافرو څنګه مظلوم مسلم امته رب مو خلاص کړه له کافرو مظلوم مسلم امته رب مو خلاص کړه له کافرو الله مو کړه په هر ځای امتونو کښې اوچت ډېر خوندور ډېر په زړه پورې انشاءالله د همدغه مظلوم مسلم او محکوم او وروستی بیت دی چې. ای ربه! په نړۍ باندې حاکم شرعي نظام کړې. ای ربه! په نړۍ باندې حاکم شرعي نظام کړې. ای ربه! په نړۍ باندې حاکم شرعي نظام کړې. دا سوال مو دی هر وخت درته سوالونو کښې اوچت. ډېر خوندور. ای ربه! په نړۍ باندې حاکم شرعي نظام کړې. دا سوال مو دی هر وخت. درته سوالونو کښې اوچت نو الله دې بهار صاحب ستاسې دغه سوالونه او ارمانونه قبول کړي خوشحاله اوسې ډېر په زړه پورې کلام اوس هم نو نوبت رسېږي شرافت شفق ته چې دی هم په همدغه طرحه لیکل شوی شعر را واوروي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېره زیاته مننه اعظام صاحب تاسې ته او د مشاعرې ټولو ګرانو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نېکې هیلې وړاندې کوم ما په طرحه کې د اسلامي خلافت د دېوانونو ستاینه کړې ده. یقیني ده چې زه د خپلو ادارو او دې دېوانونو ته ډېر زیات خوشحاله یم. ما په خپل شعر کې هم رانغښتې دي وې چې توره او قرآن مې کړل لاسونو کې اوچت چې توره او قرآن مې کړل لاسونو کې اوچت بیرغ د خلافت مې کړ اوس غرونو کې اوچت چې څومره فدایان استشهادیان د خلافت دي چې څومره فدایان استشهادیان د خلافت دي دېوان مو الحزبه د خلافت مضبوطه ستن ده تعمیر د خلافت په تعمیرونو کښې اوچت او اعلام کښې خلافت غږ د نوې اېف اېم څپې مې اعلام کښې خلافت غږ د نوې اېف اېم څپې مو منار مو د اعلام په منارونو کښې اوچت الحمدلله ډېر خوندور دېوان د امنیت زمونږه سترګې دې بېشکه کردار یې دی ښکاره په کردارونو کې اوچت دېوان د الرکاز د معدنیاتو عجایبو دېوان د الرکاز د معدنیاتو عجایبو هر راز یې د اسرارو په رازونو کې اوچت او دېوان د الزکات د خلافت داسې دېوان دی دېوان د الزکات د خلافت داسې دېوان دی نسبت د استحقاق نسبتونو کې اوچت دېوان د خدماتو العامه ګورې ملګرو خدمت د ثمرو یې خدمتونو کې اوچت دی. ماشاءالله ډېر په زړه پورې ډېر خوندور کلام او رښتیا هم د اسلامي خلافت ډېری دواوین په کې ور پېژندل شوي وو او هغه مسوولیتونه یې هم په کې په ګوته شوي وو نو ډېر په زړه پورې خوشحاله اوسئ خوندور قدرمنو اورېدونکو تاسو د څېړۍ سوري په نننۍ مشاعره کې په دغه طرحه چې توره او قرآن مې کړ لاسونو کې اوچت بیرغ د خلافت مې کړ اوس غرونو کې اوچت د ملګرو لیکل شوې شاعري واورېده او همدا راز د راتلونکې مشاعرې لپاره مو طرحه ده چې چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي په همدغه طرحه به دلته په خراسان کې قلموال غازیان هم خپل قلم ازموي او شعر به لیکي پرې او که تاسې هم په دغه بیت سرونه چې شیندو د پاک الله په سپین کتاب کتاب دی د جهان په کتابونو کې اوچت او حاکم چې کلي محکم د پاک الله عظیم کتاب عظام صاحب حاکم چې کلي محکم د پاک الله عظیم کتاب الله کړي هغه قام بیا په قامونو کې اوچت واه محسن صاحب ډېر ښکلی دی څنګه یو ځل بیا ووایه ډېره مننه عظام صاحب نو حاکم چې کلي محکم د پاک الله عظیم کتاب حاکم چې کله محکم د پاک الله عظیم کتاب به الله هغه قام بیا په قامونو کښې اوچت او تعلیم او تعلم چې د قرآن کښې په اخلاص نو مقام یې بهترین د مقامونو کښې اوچت ډېر په زړه پورې ماشاءالله ماشاءالله ډېر خوندور او احکام مو د قرآن سدا بهاره باغچه ده او ښایست د دې باغچې مو جهانونو کښې اوچت انقلابي او حماسي مشاعرې درنو مینه والو! لله الحمد زموږ د څېړۍ ستوري مشاعرانو ورځ تر بلې نوي رنګونه راوړي او زموږ په خطونو کښې، سنګرونو کښې او مختلفو د اسلامي خلافت د تمکین په مختلفو ساحو کښې لګیا دي. قلموال ملګري نو خپل قلم ازمایي کوي او شعر لیکي نو تر ډېره زموږ مشاعرې ته هغه ملګري را ځي چې مونږ ته لاسرسی لري او د شاعران لیکوالان ملګري خورا زیات دي نو مونږ هم داسې یو ساحې ته راغلي چې الحمدلله دلته یو بل ملګری شعر لیکي قاري صاحب صابر نو د قاري صاحب صابر شعر به واورو قاري صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمتالله وبرکاتو وعلیکم السلام شعر ولاړ یو په کلک عزم او اوسېږو په دې غرو کې جهاد په ډګرو کې راټول شو خراسان کې یو تر بله مونږ ځارېږو تر هغې به جنګېږو پروا مو یاره نشته په توپونو کړنګهار کې جهازونو په بمبار کې څنګه پروا مو یاره نشته پروا مو یاره نشته په توپونو کړنګهار کې جهازونو په بمبار کې عسکر د بغداديو په هشان نه وروسته کېږو تر هغې به جنګېږو راويښ مسلمانان شو د خپل دين شولو قربان جهان شولو حيران راويښ مسلمانان شول د خپل دين شولو قربان جهان شولو حيران بچو د اوباما په سرونو به منجېږو تر هغې به جنګېږو اوږدې هیبتې څړې په دې غرونو کې اوسېږو دښمن سره جنګېږو اوږدې هیبتې څړې په دې غرونو کې اوسېږو دښمن سره جنګېږو قانون زموږ اسلام دی د اسلام نه قربانېږو تر هغې به جنګېږو تر هغې به جنګېږو واړه یو که زاړه یو موږ له مخې فدایان یو زلمي د خراسان یو واړه یو که زاړه یو موږ د مخې فدایان یو زلمي د خراسان یو واړه یو که زاړه یو موږ له مخې فدایان یو زلمي د خراسان یو صابر په تمه ناست چې نن سبا شهیدانېږو تر هغې به جنګېږو. ډېر خوندور قاري صاحب صابر خوشحاله اوسئ قدرمنو اورېدونکو زموږ د څېړۍ سوري نننۍ ناسته خو ترهیه وه چې توره او قرآن مې کړ لاسونو کښې اوچت بیرغ د خلافت مې کړ زړونو کښې اوچت نو قاري صاحب صابر د طرحې نه علاوه بل شعر را واورېدو بیا هم ترېنه مننه کوو خوشحاله اوسئ او د راتلونکې مشاعرې طرحه مو ده چې چې اوښکې ګرېوانونو کښې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کښې پرتې وي په دې هېله چې اورېدونکي ملګري لرې پرتو سیمو کښې ملګري کوم چې زموږ غږ اوري که د نېټ د لارې نه وي او که همداراز د راډیو په څپو وي هغوی هم په دې طرحه کولی شي شعرونه ولیکي او د نېټ په ادرسونو یې مونږ سره په لیکلي شکل شریک کړي نو انشاءالله مونږ به ورته د څېړې سورې مشاعره کښې وخت ورکړو هغه تر سره شي او د یو پیغام په شکل تاسې ځان سره واخلئ او په دقت یې واورئ نو خراساني صاحب لومړی خو تاسو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وړاندې کوم او خوشحاله شو چې تاسې هم د دغه کاروان مله شوئ او په دې هیله چې دا دې نو وروستی شعر نه وي او دا لومړی شعر دې وروستی شعر نه وي او په راتلونکي کښې هم دغه راز خوندور خوندوره شاعري وکړئ او د څېړۍ سوري دغه مجلس همداسې خوندور وساتئ تقاضا دارم که معذرت ما را بپذیرین ډېر په زړه پورې قدرمنو اورېدونکو خراساني صاحب د دري برخې د نشراتو مسؤل دی او هغه نو تاسې د دې لیکنې او همداراز د زیګنال په برخه کښې په نورو برخو کښې دې لیکنې تاسې اورېدلې دي او نو لله الحمد هغه د شعر په برخه کښې هم قلم خوځولی دی او دا یې لومړی شعر دی په دې هیله چې دا لومړی وروستی شعر نه شي نو خراساني صاحب ستاسو شعر اورو مهرباني جزاک الله خیر موضوع شعر است که در رابطه با ولو بران بېشکه ډېره مهمه موضوع ده انشاءالله این شعر به خوانش میگیرید با امیدی که مورد پسند و علاقه شنونده ها هم قرار بگیرد مهربانی میگه مؤمنان را با مؤمنان است ولایت مؤمنان را ز کافران است براعت الولاء و البراء اصل ایمان دوستان را ولایت ز دشمنان است براءت نوح که ز دعوت زیاد خسته نشد باز هم ز سرکشی کنعان است براءت موسی کلیم الله در خانه فرعون پرورش یافت څنګه موسی کلیم الله در خانه فرعون پرورش یافت نه کارساز شد احسان او ز فرعونیان است براءت ابراهیم بدشکم را آذر بود پدر ابراهیم بدشکم را آذر بود پدر ز نمرود و ز پدر و ز پادشاهان از براعت مهنت طالب به دوستی او زیادت نکرد بسیار کوشش کرد نه بیشک واقعیت او واجب بر پیغمبر ز مشرکان است براعت بیاموز ای جوان تو همز اینها جوانا باید متوجه شوند څنګه بیاموز ای جوان تو همز اینها مانند اصلاف ما ز تاغوتان از براعت تاغوت امروز ز دیروز خطرناکتر بود ز مسلمان نامنهاد آلمان است براعت تاغوت امروز آن د سوسیال و لیبرال بود څنګه با پدر کمونست نباید دوستی کرد گر پدر سوسیالست بود ز پدران از براءت ملکی بودن او دا دا نو خلافت مجاهدینو په خپل اول کښې ثابته کړې ده الحمدلله براستت قرآن را بگذار به چپت قانون اساسی ایره باید کوشش بکنند که این مردم یک کم فرق بکنند بین ازی دو کتاب که واقعا کتاب بشر و کتاب الله فرق داره در چپد دوستی با کفار در قرآن است براءت نباید بیوایست سرنه څنګه براستت قرآن را بگذار به چپد قانون اساسی در چپد دوستی با کفار در قرآن است براءت به نام ملکی و نظامی پذیرفتند قانون اساسی با پلیس نه دوستی ز معلمان است براءت قرآن در نزد آنها کتاب ثواب بود ز رواج ملاهای جاهلان است براءت به نام سلفی همهشان شدند مدخلی به یک رفلیدین و رفلزار مسلمان شدن نمیزنند بېشکه واقعیت دی او نو ډېر داسې دي چې بس مثال کې به لشکر خبیثه واخلو بله بله او همدغه هر څه کوي خو مرتد دي بله به نام سلفی همهشان شدند مدخلی در تمام دنیا ز سوسیالستان از براعت به نام دعوت دین خود را فریب دادن است ز ملاهای درباری مؤمنان است براءت معنای لا اله نفی تواغیت بود ز تواغیت خرد و بزرگ در جهان است براءت ډېر خوندور دا بیا ته مې څنګه معنای لا اله نفی تواغیت بود ز تواغیت خرد و بزرگ در جهان است براءت در اخیر ګویم جوان فریب شیاطین مخور در اخیر ګویم جوان فریب شیاطین مخور ز طاغوتیان است براءت ز طاغوتیان است براءت هغه شعر له اړیکو په زړه پورې ده بیا دې ووایه څنګه در اخیر ګویم جوان فریب شیاطین مخور ز طاغوتیان است براءت ز طاغوتیان است براءت ماشاءالله ډېر په زړه پورې خراساني صاحب الله دې قلم همداسې تاند لره واقعا چې سړی فکر نه کوي چې دا دې لومړی شعر وي او الله تعالی نه تاسو ته لا زیاته وړتیا او استعداد غواړو د شعر په برخه کښې او په دې هیله یو چې دا دې وروستی شعر نه شي او په راتلونکي کښې هم لکه نورو خوندورو هرړخیزو لیکنو په څېر د شعر په برخه کښې هم قلم همداسې روان وساتئ جزاک الله وایاکم په مختلفو سیمو کښې یې زمونږ غږ د نېټ له لارې او یا یې د راډیو په څپو اوري. هغوی کولای شي چې په همدغه طرحه لیکلي شعرونه مونږ ته د نېټ په ادرسونو را واستوي، نو ان شاءالله مونږ به یې په مشاعره کښې خامخا شریکوو. بیا چې ستاسو درانه خدمت ته راځو، تر هغې مو پر رب العالمین ذات سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.